تاسو په دې نوټ کې بیا وګورئ الحروف الفرعیه په هغه کې پوره د هغې تفصیل موجود دی اوس دی وایي مخکې د څه ذکر کړل حمزه مسهله نو دې ځکه اوس دویم ذکر کوي الف مماله هغه الف چې باغی کې اماله کیږي اماله څه تویل کیږي تاسو په دې کتاب کې د امالی پورا بحث ته خو که تاسو وکتو که چارويست نو ماته صفحه وخی معنی زه راکه وګورئ احکام دراکه نه چون چون کې خو مين دی آیا مالا 55 نو ورا یو دوا درې سلور د دې تفصیل به درل ان شاء الله قاعده کې کیږي نو هغه درته را روان دی اماله په لغت کې څه ته وایي تعویج ته ویل کېږي تاسو په کتاب کې لیکلي 55 صفحه کې کوګوالی ته عملت الرمح اذا عوجته ما نيزه کګه کا اصطلاح کې څه ته وایي الاماله انحراف النطق بالحرف الممال عند مخرجه میلان د اواز دی په هغه حرف باندې چې غي کې مال شوی عن مخرجه د خپل مخرج نه خپل مخرج نه بل خو واوړي امام سقاوي ته ذکر کړي په فتح چا دا ویلي تقریب الفتحه من الكسره والالف من الياء من غیر قلب خالص ولا اشباع مبالغ فيه ما ته وګوره فتحه دي کسره تمایل کا الف دي یا تمایل کو خو مکمل به اړه نه غي حرف ته مبالغه بلکو جی جاء ته پکې مالک څنګه وشي وجاء ربك والملك صفا صفا اوس چې تاسو وجيء مجهول لګو غلط تکو اماله دې پکې ونکا اماله بیا په دوه قسمه د صغرا او کبرا ګورا یو د امالا بل د فتحه او بل د کثره دی تقلیل دا موږ زر پیری ویلې او چې تاسو نه یادوي اماله دې ته وي چې ميلان دې پکې وکړو وضحه او فتحه دې ته وایي چې اډو میلان دی نو کو وضحا او تقلیل دا پمند امالی او د فتحې کې وضحا او دې ته اماله صغرا وای او غیبل ته اماله کبرا وای اماله کبرا صغرا وګورئ دلته کې تاسو لمه هغه تعریفونه لیکلي دي دا لغت بنو تمیم دی وای اماله کوم ځای کې نه کیږي اخطاء النطق بالحرف الممات دا ټول خبرې بیا تاسو کتاب کې به بیا ان شاء الله وایو خودل ته کې چې دا شعر په حل کو اماله صغرا اکثر تونس مصر په دغه علاقو کې خبرو کې هم کوي اماله ها او کبرا امالا دا په لبنان کې عندي واحد واحد دا څه وای واحد دا عندي اولاد اولاد دا څه وای اولاد عندي سياره سياره سياره دا ټول امالي دا په پښتو کې څومره جبې دي د تراشه د ترېشه د تروشه د لروشه وړ کې د لروشه د لروشه نکیر روشه خبر اور خاده څه شي یو راشه نه موسم څه کو یو راشه غریب بم تنګ جلاد په کومو طریقو زه ادا کېږم پښتو کې څومره جبې دي نو بیا په عربی کې دا څه جبوي الله قران د عربو په جبه نازل کو ا د هر چا خیال او ساتل چې دای ته ګران نه ها نو هر لغت پکشته په قران کریم کې امالم پکشته حجی دی صغرا ته اماله صغرا ته تقلیلم وای او اماله بین بینم ورته یوس معنا ګوره د شعر دا ده والف کلیا از تمال او الف کلیا از تمال الف چې کله ادا کیږي په شان ته د یا نه یا یعنی میلان پکې کیږي یا استعمالو کله چې پکې اماله وکړي شي نو دا پکې بل حرف شو دویم نمبر د حروف فرعیه ونه نو الف ادا کیږي په من د الف او د یا کې نو د څو مخرجونو سره تعلق شو د دوو سره نو حرف یې شو که فرعي شو ها ته پاسه د کتاب کولاو کړه کنه او بل ویښ شئ الف دی فتحی تاسو کو الف نه مخکې کومه فتحه ده کسرې ته مایله کې نو الف دا شي په من د الف او د یا کې برابر خبره ده د مون په روایت کې اماله یو ده کبرا مجرها وای دا داسې اماله ده چې ته आवाज ورکې اے او دې مالا ده اے مجرې تاسو شه ده امالا نو پښتو کې به مالا شته ها پښتو کې نشته مال بیا وی وصاد کذای کما قد قالو بل د حروف فرعیه او نسواد ده کذای چې پشان د زاده کما قد قالو لکه قاریان او صاحبان ویلي دي په دې سواد کې چې پشان د زا ادا کېږي د اشمام وای سوې ورته اشمام د عرب عوام یادو ای څنګه زو ادا شې یا ظالم یا ظالم نو یعنی زاوی خډه کې وای زوا نو دغه څه شه ده دا په سواد کې د اشماع مواز ده په مصر کې داسي په شام کې دا تواتر سره ثابت ده د حمزه او درویس عن یعقوب روایت ده انت یو کس راغله سبع قاری مدینه کې ما سره ملال وې تاسو استادان له سورې فاتحه تیرو اے ملکین ول وې سبع کې در له سورې فاتحه تیرو مو خاص تیرا کا دې نه زورات کې کفي نیولې و ډکا کا ډکا کا صرف زامو اې دې نه زراعت اهدنا الصراط وای چې د حمزه قرات ځان لا سانه نو په حمزه وقف مکوا هغه ته چې په حمزه وقف کو نه لوي بری کی کی سوجي دي فکر ولګه باز یاته وګو ولګه دې رکابه دې په دې کتابونه لیکل شي ها الوقف لحمزه على حمزه وقف د حمزه د پاره د حمزه صاحب ها تاسو په دې باندې پوه شئ دا د حروف فرعیه نه ده زمون پر روایت کې نشته الحمدلله ها نشته په کوم زمون پر روایت کې څه شی ده بل لکه نسواد خالص ته سبق نشته عرب بعض قبایلو کې بدای داسې وی خدا روایت هغه ده کې ویل پکار دي چې خلک په پويږي ها حدیث د بخاری کې راځي حدث الناس بما يعرفون خلکو ته هغه څه بیان کړه چې دوی په پويږي ته خو طلبه دي کنه چې طالب په پوي نه کې نور به بزوت پوي ا طالب په مخ کې چونه نور به چا په مخ کې کوم دي عوام دي جهالا دي نه پويږي نو روایت الحمدلله نن خو اریان طالبان او علما پويږي امي سره خپل روایت نه پیژني نو دلته کسانه یو چې بل روایت کې موږ کې د عوام بسوي نزدې له انعام ورکوم کړي پر اکماله وکړو دلته پیتر از مونږ کوه ملک یوم الدین که تعالی یو امی وې دا دا څنګه چل دی نه پوي ای غریبانو له سورې اخلاص مو ورځینو او غیب بیا ای ولذین امنوا ان جاءکم فاسقون بنبین فتبینوا وتثبتوا کې بتا سره اگیر کی دا خبره خو غب غنم چې عوام به وایي دا څه وي عوام له خپل روایت ورځي نو چې خپل نه ورځي نو ته څه وې نو بس په تا باندې امننا وسلمنا دې چې دغه دې کې دې شي مونږ غلط وې دې ټیک وای نو هغه دې کې دا وې نه پکار چې خلک نه یې بوي اتحبون ان يكذب الله ورسوله او ورسول تاسو دا خوخه غنئ چې خلک الله او رسول ته دروغ نسبت کړي دا دروغ ځان لري جوړ کړي نو خلک اول مطمئن کا هغه نه مخکې تنبیه پکاري کنه چې لکه زه به نن په پلاني ځای وایم او الحمدلله زموږ دا ځای خو د قراتو مرکز دی کې غوړو څوک دا ویل نه دا به کې څه وي هر موږ تاسو په قراتو کې نه کوي دا سي پکار دا چې دا زړه کم از کم یو طالب یو پارا په بل رواج کې ده دې پیری ته روزه کې یو قاری دی ویو یاره دروش په ختمو وای ته پکې په روایت د قالون کې وای وای زه به مو دا ډیره خبره چرته ما وای هغه مو په خیری بار وکړم مو په روایت د قالون کې وای په اول ځل مې په بل روایت کې وای او سبع قاری په اول ځل ځکه زموږ په پاکستان کې څه شي دی زموږ په پاکستان کې سبع او عشره دی له چې کتاب وای سوال نه پیدا کیږي چې یو روایت ختم کې کتابونه دی به بسنه درته ملا شو اذا انت انت نن د باندې څو قانون چې یادای کنه وای دا چون کې دې د پاره خطه کنه بیا په قران کریم کې خلک سی غیل کوي ال قران کریم کې سړی روان شي ویلې مې نشي تی ویلم نشي دا دا علم صرف او علم قراءات دا داسې علوم لکه د بدلاس دا پنځه ګوتې نحو صرف علم القراءات علم التجويد عربي غلطۍ نه پکې بچ کیږي نو عربي غلطي خو وای کاریان چې لحن جلی ده عربي غلطي خو موږ وایو چې لحن جلی ده نو پکې واقع شوی څنګه ته بچ شوی په خبره پوه نه شوی دا ټول یو علوم موږ جدا کړی دي موږ وایو دا قاریان او دا مولیان او په ابتدایي زمانہ کې څه شی وو قاری و مولا دا یو شی وو ته پوه نه شوی هم قاری ده هم مولا مړ یو عالم به قران غلط وای دا به څنګه عالم یا یو قاری به چې هغه به قران کریم تش الفاظ وي او په معنا باندې پوهیږي دا بل څنګه قاری که په خبره باندې پوه نه شو د دې وجه نه اکثر ملګری مانه د پوسو کې دا پیله بسنګ وایو نه قانون چې په داسې یاد کړي چې وراشه چې الحمدلله رب العالمین کې درل 15 قانونونه جوړ کړ او چلوم درله دې 15 تو قانونونو تعالی دومره فائدہ در نه کړو چې قیله وې دا ټیک ده دا خو ستا په روایت کې نشته اټه کم شته هم غلط دی اخفاء قانون وایو کنه بای مطلق قانون وایو کنه د یرملون قانون وایو کنه پیرا چې اخفاء بسنګ کې وې کراله کولې شي قانون فائدہ راکا کسو کوئی راي کله سمشت کی قانون دې د پاره د چې عربی کې غلطي مکه وته عربي ویل نه شي د قران الفاظ ته نشي ویل خبره پوه شئ کنه دا اکثر ملګرو ته د قانونچي شاګردان ځکه چې د قانونچي الحمدلله استادان دلته راغلي دي او یقین وکړه الف ویل شو خبره دې پاره کوم چې قانونچي غلط کتاب دی صرف دی نحو دا تجوید لنکه او داوه د دې لري چې ته قران خدمت کوم الفاظ دې نه ټیک کیږي که 50 کال لري تحریر تحریر سمبټوي کنه یقین وکړه الفاظ دې ټیک شي اشمام کې دوه اقوال دي او دا ډیره مفصله موضوع ده اوس زه مختصر کوم او کې دي چې بل پیرا چرته په دوره کې یا په کال کې د دې مفصل بیان تاسو زده وکړم اے اشمام کې به اول ضمه وي ته اول به کسره وي ضمه او کسره هم یو ځای کو په اشمام کې صحیح شو نو اول به کثرین شروع کو کو ضمینا په دې کې دوه اقوال دي سو کوئی ضمه به مخ کې کې سو کوئی کثره به مخ کې کې امام شاطبی وایي او دا رنګه شرح د امام سخاوی صاحب هغه هم ذکر کړی چې اول به کسره مخکې کې نو داسې به وي اے قیل دې کنه قیولا قیولا هغه له بیا راځو رستو او چې څوک وایي ضمه به مخکې کې قیلا قیلا صحیح شو دا دوه قولونه دي پکې په اشمام کې خدا شپږ الفاظ تاسو پیژندل په دې کې په قران کریم کې اشمام کیږي اصل کې دا قیل په اصل کې څنګه وو او ویلا قیل په اصل کې څنګه وو او ویلا نو دې کې ګوره ثقل له د ضمین خپل دی ګول کا بیا په خپل په کتب وځي بیا خپل کولاوي او ویلا ګران دی او قران په تجوید دا قواعد دي پر راغلي چې قران څه شي شي آسان شي نو بعض قبایل خو په کتو کو اشمام کولو دي توي عمليه التدرج درجه په درجه خبره بدليږي په زمانه د نبوت د الله د پیغمبر کې چې کله قران نازلېدو دو خبرې موجودې وي اے ما ته وګوره دا قیل نه ده په سلور مرحلو تیر شوی دا اصل کې قویلا بیا دا واو یا شو قویلا نو بیا پکې اشمام شو قویلا نو بیا پکې مکمل کسره ویل شو قیلا کله چې قران نازلې دون د غدو لغات پاتې وغنو ختم شي یا قیل پاتې یا قیل پاتې خبر باندې پوښتنه د قران د نزول په وخت کې دا دوو او قبيلو به دا استعمالول نو قران هم په دې دواړو باندې را نازل شو بعضې قبيلو وی قويله ايته قران نازل شو په اشمار چاوي قيله ايته قران نازل شو په کسري دواړه منقول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شپږ افعال دي قيله حيله صيقه صيئه ليوب قدمين كسري لا قيل اکثر دا استعمالي او دې ته اکثر راجح وای او په دې باندې ما سره د نت کې کتاب هم شته بعضې پکې ډېر خبرې کولی ذکر کړي بیا شیخ علامه ضبا صاحب ذکر کړي وای لغت د اشمام دا لغت د عام بنو اسد یو قبیله دا قیس او عقیل دا د دی لغت ده او دارنګي بعض قراو وي په دې باندې لستل کړي او چا وي خالصه کثره لسته ده او دا لغت د قریش او د کنانه ده زموږ دا لغت د چا ده د قریش او د کنانه قیله حیله او دې کې یو دریم لغت هم شته سم لغت ده خو هغه لغاتو کې چلیږي او قران کې نه چلیږي دریم لغت په کې بعضي عرب څه کوي دا کسره حذف کوي د واو دا کسره چې کومه ده او واو خالص ستر وای دا دا واو ساکن کې مخکې ته ضمه ولګي څنګه وای قولا بوعا څنګه قولا خدا په قران کې نشي ویلای دې وجه ته کې جایز دی یو په لغت کې چلیږي بلکې لغت کې درې چلیږي او قران کې صرف دغه قرات سنت متبعه ده بعض خبره به د نحو سره موافق وي خو د قرات د قبول لپاره څه شرطونه دي درې تواتر تر بثابت الف الف مفخمه تاسو له مخکې تیرو الف نه چې مخکې غټ حرف الف ډکه دا کی هغه خبره کوي دا د حروف فرعیه ونه ده کنه والالف التي تراها فخمت او هغه الف تراها چې ونی پیغه لره فخمت چې ډک کړه شوی دی نو دا د حروف فرعیه ونه کا تفخیم او تغلیظ یو شی دی خو بعد تفخیم زرا د پاره استعمال او تغلیظ درام د پاره او تفخیم په لغت او اصطلاح کې ته وایي دا تاسو د کتاب کې شته بیا به هر حال اختصار نکارلو وهكذا اللام اذا ما غلظت دا رنگ لام چې کله ډک شي اے دا الله په نوم کې لام ډکیږي کنه الله مخکې ته فتح ضمي نو دا د حروف فرعيه ونه ده دا زمونږ د عربي چې کومه ده کنه دا عربي د لغت سامی نه را منتقل شوی اے لغت سامیه یو لغت د اغه نه دا ټول لغات منتقل شوی لغت عبریه لغت سوریانی دا ټول د اغه نه را نقل شوی دي او د ټولو لپاره اساس څه کوم د لغت سامیو نو دا په لغت سامی کې دا خو بلفظ الله او دا اللهم کې قاعده ده چې زموږ په روایت کې ده په روایت د ورش کې هغه څه کوي هغه هغه لام چې فتحه پر راغلی او مخکې ته صاد طا وا مفتوحه یا ساکنه دي نو هغه د کوي الصلاه تاسو به صرف یو ځل نو ته خو چې پرده مو ماته شو د قراتنا نو دې څه وای وای لا نو بیا څه وای والنون عدها اذا لم يظهروا والنون او نون عدها د اشمار لره اذا لم يظهروا کله چې بګ اظهار ونکي چې اظهار دې بګو کو بیا خو د حروف اصليه ونشو نو چې اظهار دې بګو نکو نو څه به بګي کې اخفاء به بګي کې کنه د نون ځکه ضرور احکامات دي کنه وحكم تنوين ونون الفاء اظهار وابن قلب نخفى تاسو به جزري کې راشي دو سره تعلق شو نو حرف فرع شو چا په دې کې سم ذکر کړی اے په دې کې چا دام ذکر کړی چې ادغام ناقص من ولي او من يعمل په دې کې تاسو ګوره کنه من ولي کې دا شونډې دی ولګول کې ته یې خپل دې کې ګوره واو کې څه شو شو غنه وردن نشو من و دې کې دا حرف فرعي شو او دارنګ من يعمل دا څه شو حرف سری شو ادغام ناقص کوم دا د حروف فرعيه او نه دي اواز دوه ځین د روزي د غنې او د روزي غنې د خيشوم نه او واو د شفتين نه صحیح شو قلت كذاك الميم فيما يظهر قلت دا لما تبي ته بيدا غرزوا په بل چا ورونه تپای او چا په کې دا نه دي ذکر کړی دا امام تیبی صرف ذکر کړی ها اے ما سره د نهایت القول المفید فی علم تفسیر القرآن مون په قاعده کې ذکر کړی وای وان فرض التیبی بذکر هذا الحق ولم ارى لغیره وقد اشار له بتمام قولی واستعملوا ايضا حروفا زائده هي غشورنا دلته ذکر کړی بهرحال دا امام طیبی صاحب ذکر کړی او د په نسبت بیا فرجه بین الشفتین کیږي ها خو چې سو کوئی دی کې نشته د حروف اصلیه او نه د ای وای زکه وې دلته تاسو رسمي مو تعالی با ویل نه دنه صحیح شو وصلی الله تعالی